حروف مد للهواء تنتهي معنا د شعر دا ده فالف الجوف یا فالف الجوف دوړه صحیح دي الف چې کوم دی دا د جوف الفم نه ادا کیږي الف دا د جوف الفم نه ادا کیږي و اختاها او د د هغه دوه مرګري المنح البدري والا وی شبيهتاها اته سره چې کوم دوه مشابه دي دا څه شي دي واوي ماده او یا ماده اغم د جوف الفم نه ادا کیږي وهي یعنی وهیه ادا دری حروف چې دي الف مد د واو مد د یا مد دا درې حروف مد حروف مد دي للهواء تنتهي په هوا کې انتها ترسي هوا کې هوا ختم شي که مخرج هل جوف یا الجوف مخرج هاشي نو مرفوع شي او که مجرور شي الف الجوف شي نو دا بس شي شي مضاف بشي کنه دا به د باب د اضافت نشي ظرف ده لکه صائم النهار قائم الليل نو الف الجوف په دې شعر کې مخکې تمهیدی شعر مصنف رحم الله ذکر کو دلته ناظم ته بوس د مخارج او تفصیل ذکر کړي موږ مخارج الحمدلله تفصیلا ویل اول مخرج ذکر کړي مخرج مقدر تاسو ویلو مخارج په دوه قسم دي محققه مقدره مقدره څه لوي چې ما ليس له جزء معين من اجزاء الحلق واللسان او الشفه او محقق چې ما له جزء چې جزئي معلوم جزء جزء معين دا جو په فم د صفات د د مخارج مقدرونه ده اول دا ذکر کړ دا دې ته کې څو سوالونه دي سو سوچ ورته کوي اول سوال دا دی چې مصنف اول حروف مقدم کړ حروف مده په نور حروفو حروف ډېر شي دي کنه اول حروف مده ول ذکر کړ نو دا غینه جواب دا دی لعموم مخرج المديه د دې مخرج عام دی ټول خلک وګرځا دا ټول خلک د مخرج دی هوا دا کنه خالد دې څومره دی تر مړای پورې نو دا په منځلې د کل او کل مقدمي په جز الا کولو یا نقشه جوړه کی د آبادی پس داغه نه بګیو یو کمره جوړای لګیا اگر چې وای مناسب خبره دا ده چې دا رستو کړي وي اولی دا مقدر دی او غنور محقق دی او محقق مقدم کول بکاری ماته وه کدی ته وګورو چې مخرج د دې څه شی دی عام دی نو دا اول ذکر کول پکار دی او کدی ته وګورو چې مخرج پټ ته مقدر د ښکاری نه دی نه دی معلوم درست پکار اول هغه پکار دی هغه زه معلومی محققی دویم سوال ده ووی فالف الجوف واختاه الف ادا کیږي د خلی دننه خالی حصې نه واختاه او د دد و مرګري یعنی هغه دوی د سره مرګري کل الف ورته سو ګرځولو اصل اصل په دې کې تری واړو کې کوم یو دی دا ولي سوال دی الف ولي اصل ګرځولو د درې وجونه سو وجونه علي په ځکه اصل وګرځولو د درې وجونه یو خدا دی چې الف په دې مدیت کې اصلي دی الف په هر وخت مد دی دا چې الف په دنیا کې څنګه چې د مد نه نو او واو کله مد دی کله متحرک کله لینی یا کله مد دی کله متحرک کله او یا لین صحیح شو کوی نشته دویم دا الف چې کوم ده په جوفیه او په هواییه کې دوه کې اصلي ده موږ وایو دا جوفي حرف د من نه ادا کیږي هوایی د باوا کې ادا کیږي دا په دې کې اصلي ده د دې आवाज باوا ختمي په یو ځای باندې اعتماد ني هر چې واو او یادي نو په دې کې لغون ته اعتماد د جبه مشتا تو وایا قل ای جبه وجه ته نشورګه او تو وایا قالو او تو وایا با با نه پته لب لو ور پته اعتماد تا ځکه مو اصل وګرځولو دریم اے لګ لګ اعتماد یعنی په واو او یا کې وو هغه مونږ اړو امام خلیل تر کل عدم ګرځولې خج دریم دا ده د مد د مقدار اندازه د الف نه لګي ته چې اوس چاته وې دي کې مد کا ورته تا ورته وې کنه چې دوره الف مد پکې وکا دا چې ته وې دي دوره واونه مد پکې وکا یا دومره یاګانې مد پکې وکا اندازه د مد مونږ څنګه لګاو د الف نه نو ځکه مو دا اصل وګرځي ته وینا الکه په دې په دې کې دوا الف مد دې کې درې الف مد دې ها د دې وجنه دا اصل وګرځي د دې لپاره مصنف نمونه ذکر کړي جوفیا ماده هوائیه فالف الجوف واختها حروف جوفیه شول حروف مد للهواء تنتهي نه نمونه شول دا اول نوم چې کوم دی جوفی دا ورته په اعتبار د مخرج سره وای دا دوه نمونه په اعتبار د صفت سره وای دغه کې اوس یو بل سوال لې هغه دا ده مت خو یو صفت ته مت څه شی دی یو صفت ته نو دلته مصنف د صفت بیان له وکړو دا خو مخارج خبره شروع شوه دا مصنف صفت له ذکر کړي جواب دا ده صحیح د مت صفت ده لیکن دا داسې صفت ته چې په منزله د ذات ته د دې د ادا کول سره بالکل چې دا د ادا نه کو دا حرف به معدوم شي بل سوال د دلته د حروف مد او مخرج هم یو دی یو په فم او صفات هم یو دي صفات هم دي دا موږ به یو بل نه جدا کوو څنګه دا به یو بل نه جدا کوو څنګه جواب دا دی جدا کې به په دې طریقه چې په الف کې بلندی دا تصاعد ده چې الف ادا کې پته وره قا بلندی ده بکی او په یا کې تسفل ده بی پکته جفلا او په واو کې درمیانه حالت ته د دوالو په منځ کې په دې یو بل نه جدا شول دا د امام خلیل ته په مذهب باندې ها دا سوال راځي او هر څه امام سی بوې امام فرازي نو هغه خو ویل دي چې تمایز بل مخرج دی ای کوی د واوې ماده هغه مخرج د کوم چې واوې متحرک دی د یاې ماده هغه مخرج د کوم چې یاې متحرک دی او الف اقصای حق نه ادا کی هغه کو خبره نشته دغه کې یو بل سوال دی د مصنف صاحب زوی چې کوم ده کنه د ابن الجزري صاحب هغه خو ویل چې مخرجهن من جو په الفم والحلق مخرج د دې حروف مدو دا د خلی د مننا او د مرینه ادا کیږي اده وې د زنا ادا کیږي د جو په الفم نه ادا کیږي او خور سره خلا او مالې دواړه چې کوي جوف او حلق ته چاو منو د پلارې منو کله زوی منو جواب داله زوی چې ذکر کړي چې والحلق نو مراد داغه څه شی دی مراد داغه دا چې ابتدا د اواز او ابتدا د اواز د حلق نکیږي نو هغه معنا دا نه دین حلق نه ادا کیږي دا وای ابتدا د اواز د اغه زینه کیږي او دا معنا د قول د امام سیبویم دا غو غویل دا غي تفصیل نکو چې امام سیبوی کوم خبره کړې دا غین د غمانه ده چې ابتدای د حلق نکی ا تفصیل دوباره نشم کولای تاسو ته شوی دغه کې مصنف رحم الله چې وی واختاها دینه معلومه شو چې مراد دی هغه واو او یاد چې ساکني واو ساکن نمخ کې ضمه یا ساکن نمخ کې کسره ولی کواو او یا ساکن نشي یا ساکن دی خو مخ کې حرکت موافق نه دی نو په دې دواړو صورتونو کې دا د الف د پاره اخت نه جوړيږي مرګره نو دا ځکه و چې اختا هغه مرګري یادو عام حروف عام واو او یا نه یادو بیا دې کې ګورا اواز د کوم ځای نه پیدا کیږي د هوا نه او هوا د خېټې نه راوځي دا سامو د خېټې نه او چتو نو د دې وجه نه قاریانو صاحبانو څه چل کړي دي اول هغه مخرجونه ذکر کړي کوم چې خېټه ته نږدې دي حلق اول ذکر کړي صحیح ده او اخر کې شفتین ذکر کړي نو ناظم صاحب هم دا کار کړی دی ور ور پسې بیا وای ثم لغت الحل دا د جمهور خبره ده صحیح ده ادا اول کې جو فل فمره کا ذکر کړو چې ټول ته شامل هغه په معنا باندې څوک پوي شو د شعر په مقصد باندې ورسېدای کنه اړې اختصار نه کاروا اوسو ځکه چې مخارج موږ مخکې ویل نو دوباره مزه نه کوي بل کتاب راواله